الف لام را اے نبی صلی الله علیه وسلم دا یو کتاب دی چې مونږه تا ته نازل کړی دی د پاره د دې چې ته خلق د تیارونه رڼا تراولې دا غوي د رب په توفیق سره د هغه الله لاري ته چې زبردست دی او پخپلا پخپل ذات کې ستایل شوی دی او د زمکی او د اسمانونو د ټولو سيزونو مالک دی او سخته تبا کونکي سزا ده د حق نه د انکار کوونکو خلکو د پاره چې هغه د دنیا ژوند لا په آخرت باندې ترجیح ورکوي چې هغه د الله د لارې نه خلق منع کوي او غواړي چې دا لار دی دا غوي د خواهشات مطابق کګشي دا خلق په گمراهۍ کې ډېر لري رسیدلی دي مونږ د خپل پیغام رسولو لپاره چې هر کله یو رسول لېږلی دی نو هغه هم د خپل قوم په جبه کې پیغام رسولی دی د پاره د دې چې هغوی خپه صفای سره په خبره پوه کړي بیا الله چې څوک بیلاری کول غواړي هغه بیلاری کوي او چې چاته هدایت کول غواړي هغه ته هدایت کوي ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور مونږ د دین مخ کی موسی علی السلام هم د خپل نخ سره لګلې دی هغه ته هم مونږ حکم کړی وو چې خپل قوم د تیارونه رڼا تراو باسا او هغه ته د تاریخ الهي په عبرتناکو قصو او رول سره نصيحت وکړه یاد کړئ کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته وویل د الله هغه احسان یا ساتي کم چې هغه په تاسو باندې کړی دی هغه تاسو د فرعون والو نه خلاص کړئ چې تاسو ته به سخت تکلیفونه در رسول ستاسو هلکان به وجل او ستاسو خزي به ژوندۍ ساتلې پاغه کې ستاسو درب د طرف نه ستاسو لوی ازمیخت وو آیا تاسو ته د هغه قومونو حالات ندي در رسیدلی کم چې تاسو نه مخکې تیر شوی دي د نوح علی السلام د قوم د عاد او د سمود د قوم او د دین رستو ډیر قومونه چې شماري صرف الله ته معلوم دي دا غوي رسولانو چې کله هغوی ته صفا صفا خبري او صفا صفا نخي راوړي نو هغوی په خپل خلو کې لاسونه ونیول او وی ویل چې دا کم پیغام سره تاسو را لېږل شوی یې مونږه هغه نه منو او تاسو چې مونږ ته د کم سیز دعوت راکوي داغه په حق لا مونږ په سخت پریشان کون کې شک کې پراتو یو قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض هغه تاسو رابلی د پاره د دې چې تاسو ګناهونه معاف کړي او تاسو له د یوې مقررې نیټې پورې مهلت درکړي هغه ورله جواب ورکړو تاسو نور هیڅ نه یې خو زمونږ پشان انسانان یې تاسو مونږه د هغه هستو د بندګۍ نه منع کول غواړی چې داغوی بندگی زمونږ د پلار نکونو راسي را روانه د کیږي داغوی رسولانو هغوی ته وویل واقعي مونږه هیڅ نه یو خو ستاسو پشان انسانان یو لیکن الله چې په خپل بندگانو کې پچا احسان کول غواړي پاغو احسان کوي او دا زمونږ په اختیار کې نه ده چې تاسو له سند راوړو وتوکل المتوکلون او مونږ دی ولی په الله باندې باور ونکړو هر کله چې هغه مونږ ته د ژوند لارې خودلې دي او کم تکلیفونه چې تاسو مونږ له راکوي مونږ به په هغه باندې صبر کوو او باور کوونکو لا خاص په الله باندې باور کول پکار دي پس دا غینا دا غوی رب پاغوی باندې وحی راولېګله چې مونږ به دا ظالمان هلاک کړو او دا غوی نه رستو به تاسو پزمکه کې آباد کړو دا انعام دی د هغه چا د پاره چې هغه زما په مخ کې د جواب ورکولو نه یریږي او زما د عذاب د وعده نه یریږي هغوی فیصله غوښتلی و نو دغه رنګي داغوی فیصله وشوه او هر سرکشه حق دشمنه سړی شرمنده شو بیا د دین ورستو وړاندې داغه د پاره دوزخ دی هلته به هغه ته د وینو زو غوندي اوبو د سکلو د پاره ورکړي کیږي چې په زور به د حلق نه د خکته کولو کوشش کوي او په مشکل سره به خکته تیریږي او دا خلک چې کله په جمع د الله په مخ کې بے پردې شي نو په دوی کې چې څوک په دنیا کې کمزوري وو هغوی به په هغه وخت کې هغه خلکو ته چې غټان جوړ شوي وو وایي په دنیا کې مونږه ستاسو تابع وو آیا اوس تاسو د الله د عذاب نه زمونږ د بچ کولو د پاره هم څه کولی شئ هغوی به جواب ورکړي کچري الله مونږ ته د نجات سلاري خودلې وي نو مونږ به هم تاسو ته ضرور خودلې وا اوس خو خبره یو شان ده کومګه جړه انګولا وکړو او کو صبر وکړو خو په هر حال کې زمونږ د بچ کېدو هیڅ صورت نشته زما په تاسو باندې څه زور خو نه وو ما د دې نه سوا بل څه نه دي کړي چې خپلې لارې ته مې تاسو له بلنه درکړه او تاسو زما بلنه قبوله کړه اوس ما مه ملامته کوئ خپل ځانونه ملامته کړئ دلته نه زه ستاسو فریاد اورېدی شم او نه تاسو زما د دې نه مخکې چې زه تاسو په خدای کې شریک کړی وم زه د هغې نه انکاري یم خالدین فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سلام د دې برخلاف چې کوم خلکو په دنیا کې ایمان راوړې دي او نیک عملونه کړې دي هغه به داسې باغونو ته داخله ولې شي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي هلته به هغه د خپل رب په حکم سره همیشه اوسي او الله لای شریکان جوړ کړل د پاره د دې چې هغه دوی د الله د لارې نه بیلاری کړي دوی ته وایا خدا مزه وکړي اخر تاسو واپس تل دوزخ ته دی قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا اے نبی صلی الله علیه وسلم زما کوم بندگانو چې ایمان راوړې دي هغه ته وایا چې منځ قائم کړي او سوچ ورلا مونږ ور کړی دي دا غینا پخکارا او پپټا د نیکي په لار کې خرج کړي مخکې د دینه چې هغه ورځ راشي چې په هغه کې با نه اغستل خرڅول کیږي او نه با دوستی په کار راځي پروردګارا ما په یو وچ صحرا کې د خپل اولاد یو حصہ ستا د محترم کور خواته آباد کړی دا پروردګارا دا ما زکا داسې کړی دی چې دا خلک دلته منځ قائم کړي پس ته د خلکو زړونه دوی تمایل کړي الله خو دوی رستو کوي هغه ورځی ته چې حال به دا وي چې سترګې به بټي راختلې وي سرونه به پورته نیولې وي او منډي به وهي بره به په یو مخ ګوري او زړونه به الوتلې وي وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا مونږ به ستا دعوت قبول کړو او د رسولانو پیروي به وکړو لیکن هغوی ته به صفا جواب ورکړي شي چې آیا تاسو هغه خلک نه یې چې د دینه مخکې به مو قسمونه خوړل او ویل به مو چې په مونږ باندې خو هیڅ کله زوال راتلونکې نه دی حالکه تاسو د هغه قومونو په کلو کې اوسېدلی وای کوم چې په خپل په خپل ځان باندې ظلم کړي وو او تاسو لیدلی وو چې مونږه د هغه سره څه سلوک وکړو او د هغه مثالونه مونږ تاسو ته بیان کړي وو او تاسو مو په هکړی وای ان الله سريع الحساب په دغه ورځ به تو مجرمان وویني چې په زنجیرونو کې به لاس خپین ختلی وي او د تارکولو جامې به اغوستلی وي او د ور لمبې به په مخونو باندې راخوري وي دا به زکوي چې الله به هر چاله داغه د عمل بدلور کوي دا یو پیغام دی د ټولو انسانانو د پاره او دا را لېګل شوی دی د دې د پاره چې هغوی د دې په ذریعہ خبردار کړي شي او هغوی ته معلومه شي چې په حقیقت کې الله بس هم یو دی او چې څوک د عقل خاوندان دي چې هغوی په هوش کې راشي